له زوره هغه ړنګه نه شي او د ځمکې له مخ نه د لرېوالي له وجې نه د هغې میوه له ناپاکي څخه پاکه او صافه وي دوهم صفت د هغې ونې یعنې درخت دا ده چې د هغې شاخونه په بلندې باندې د اسمان طرف ته وي دریم صفت د هغې ونې او درخت دا ده چې د هغې میوه هر وخت په هر حال کې خوړله کیږي دا کومه ونه درخته ده؟ په دې باره کې د مفسرونو مختلف قولونه دي لیکن ډیره مناسبه دا ده چې هغه د کجورو یعنی د خورما درخته ده د دې خبرې تایید له تجربې او مشاهدې څخه هم کیږي او د حدیث له روایاتو څخه هم د خورما د ونې او د درخت بلندي او مضبوطوالی خو د سترګو د لیدو شی ده، هر چا ته معلومه ده. د هغې د ریشو د ډېر لاندې د رسېدو هم معلومه او معروفه خبر ده چې ریشې یې ډېرې لاندې په ځمکه کې ننوتې وي او د هغې میوه هم هر وخت او په هر حال کې په مختلفو طریقو خوړل کیږي. سهار او ماښام په ګرمي او په یخ کې غرض دا چې په هر موسم او په هر وخت کې په کار راځي له حضرت انس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې شجره طیبه د خورما درخت یعنی ونه ده او شجره خبیثه د حنزل درخت ده حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې یو ورځ موږ د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په مجلس کښې ناستلو حضرت صلی الله تعالی علیه وسلم له صحابه و چې پوښتنه وکړه چې هغه کومه درخته ده چې مثال د مؤمن ده نو صحابه کرام د ځنګل درختو ته ولاړو چې په ځنګله کې کومې درختې او ونې دي په هغو کې به یوه ونه دغسې وي حضرت عبدالله ابن عمر وایي چې ما ته فورا معلومات وشو چې هغه د خورما درخته ده لیکن چونکه غټ صحابه لکه حضرت ابوبکر صدیق صاحب او حضرت عمر صاحب داسې غټ غټ صحابه ناستو د هغو له شرمه ما ژغ ونه کړل وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل و فرمایل چې هغه د خرما ونه ده د مؤمن مثال له دې درختې او ونې سره د ورکولو یوه وجه دا ده چې په کلمه طیبه کې ایمان د هغې ریشې دي چې ډیر مستحکم او مضبوطه ده د دنیا حوادثات هغه نسی شورولی د کاملو مؤمنینو، صحابه او تابعینو، بلکې په هره زمانه کې د کاملو مضبوطو مسلمانانو داسې مثالونه کم نه دي چې د ایمان په مقابله کې یې نه د ځان پروا ساتلې، نه د مال او نه د بل شي. دوهمه وجه د هغې پاکي او نظافت ده چې د دنیا له ناپاکیو او مرداریو څخه نه متاثره کیږي لکه څنګه چې لولو جګو جګو درختو باندې د ځمکې د مخ د ناپاکي هیڅ اثر نه لویږي درېیمه وجه دا ده لکه څرنګه چې د خرما د درخت شاخونه بلند وي د اسمان طرف ته د مؤمن د ایمان ثمرات یعنی اعمال هم د اسمان طرف ته پورته کیږي قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب یعنی د الله تعالی طرف ته پورته کیږي فاکیزه کلمات مطلب دا ده چې مؤمن کوم دی الله جل شانه ذکر تسبیحات او تحلیل د قرآن کریم تلاوت و غیره کوي دا سهار او ماشام الله تعالی ته ورسیږي څلورمه وجه دا ده لکه څرنګه چې د خورما د درخت میوه په هر وخت، هر حال او هر موسم کې په شپه او په ورځ خوړل کېږي، داسې رقم د مؤمن نیک اعمال هم هر وخت، په هر موسم او په هر حال کې سهار او ماښام جاري وي. او لکه څرنګه چې دخرما ددرختې دونې هر هر شی کارآمده وي داسې رقمه دمؤمن هر قول، فعل او حرکت دپوره دنیا دپاره نافع او مفید وي په شرط ددې چې هغه کامل مؤمن او د خدای او د رسول صلی الله تعالی وسلم د تعلیماتو پابند وي. د دې په مقابل کې دوهم مثال د کفارو د شجره خبیثه سره ورکړل شوی ده، لکه څرنګه چې له کلمه طیبه څخه مراد لا اله الا الله یعنې ایمان تیر مراد ده، په داسې رقم له کلمه خبیثه څخه مراد د کفر کلمات او د کفر افعال دي. د شجره خبیثه څخه مراد څه شی ده؟ له دې څخه مراد حنظل ده چې په موږ کې بعضې خلک مړه غونی او بعضې خلک ستامبول ورته وایي. د دغې شجره خبیثه حال قرآن دا بیان کړی چې د دې ریښې په ځمکه کې ډېرې نه یې ننوتي بلکې د ځمکې پر سر یې نو چې هر وخت څوک وغواړي هغه له ځمکې راکاږلی شي د کافر د اعمالو له دې درختې او ونې سره د تشبیه ورکولو وجه ظاهره ده چې اول خو د هغو د عقایدو هیڅ ریښې او بنیاد نه وي، د هغو د عقایدو هیڅ ریښې او بنیاد نه وي، په معمولي شي سره تزلزل پکې راځي، دوهم د دنیا له ګندګي او له ناپاکي څخه ډیر زر متاثره کیږي. دریم د دې درختې او د ونې میوه یعنې د کافر اعمال او افعال د خدای په نزد باندې بیکار دي هغه هیڅ اثر او رسوخ نه لري د خدای په نزد نه دي معتبر. وسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.